بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد صفات لازمه هغه خو الحمدلله ختم شول اوس صفات عارضه دا صفات عارضه ستاسو په سوار لسمه صفحه کې دي دیتا العرضيه المحسنه غیر ضروریه دا ټول نمونه ورته ویل کېږي غیر ضروری صفات محسنه معنی خایسته کوونکی صفات چې حروف خایسته کوي صرف د خایس د پاره العرضیه عارضی دي دایمي نه دي کله یو کله نه اول خو د دې حروف د دې صفات عارضه او عددها معنی تعداد سمره ده دویم حروفها حروف سمره دي کوم حروف کې د صفات عارضه وي ګوره صفات عارضه دی لوي چې کله یې او کله نه دا مخکې موږ د وضاحت کړو چې یو صفات لازمه دي چې هر وخت کې د یو حرف سره موجود وي کم حرف کې چې غ صفت لازمه نو هر وخت به او عارضه دی لوي چې کله به په یو حرف کې نو کله به پکې ني او دریم اقسامها اقسام د دې صفاتو نګورا د دې حروف عدد د دې صفات او کم د دې صفات نو ګره عدد دا دی دا کم چې درته لیکلي اظهار دی ادغام دی قلب معنی اقلاب اخفاء تفخیم ترقیق تفخیم معنی ډکواله ترقیق معنی باریکواله دا ټول درته را روان دي ها مد قصر مد معنی وګدول د یو حرف قصر معنی نو وګدول تحرک سکون، سکته، تحرک معنی حرکت سکون چې غړندې پې راشي سکته چې اواز بند کې او ساناخلې غنه زمانی حذف حذف معنی یو شی بالکل ختمول حذف کول نه ویل اثبات ثابت پر خودل اماله اماله قدرت تیر شو روانم ان شاء الله تسهیل تسهیل هم درته تیر شو روان دي تحقیق ابدال تحقیق دې ته ویل کیږي چې حمزه داسې طریقې سره ادا کې چې کوم د دې اصلي حالت ته لکه مثلا ا انتم ا ا ا زور سره د تحقیق وایي حروف د دې صفات عارضه کم دي او يرملان همزه دا واو ده یا دا را دا میم د لام د الف د نون اته دای حروف په دې حروفو کې صفات عارضه دي اقسام د صفات عارضه نو اقسام د صفات عارضه دا په دوه قسم دي یو په اعتبار د وقوع سره او بل په اعتبار د ادا سره واقع کیږي مطلب دا چې څنګه دا څنګه راځي وقوع معنا دا د قران کې دا په کومه طریقه راځي او بیا دا ویل کیږي څنګه نو ګوره په اعتبار د وقوع سره دا په درې قسمه دي عارض بالحرف عارض بالصفه عارض بالوقف کله کله یو صفت عارض شوی معنی راغلی د وجه د یو حرف نه عارض بالصفه معنا دا ده کله یو صفت عارضه راغلی د وجه د صفت نه یو صفت د هغې د وجه دا صفت راغلی که صفت نه بیا بدانې او کله د وقف د وجه راغلی عارض بالحرف معنا دا صفت عارض شوی دی راغلی دی د وجه د حرف نه لکه ګوره من انفسکم ته وګورئ په دې من انفسکم اولنی نون کې اظهار دی تاسو ته براشي نون ساکن نه پس چې حمزه راشي پوزې ته باواز ډیر نه بوزي وګدا غونه بنه کې دا اولې رستو ته حمزه ده نو دی نون کې دا پوزې ته ډیر आवाज نه بوتل دا د سو وجه نه رالو د دې حرف د وجه چې حمزه ده خجی انفسکم نون ساکن نه پس فار اغلی دلته اخفا ده دا بعضی خبره په تاسو ناشنا لګي خدا ټول را روانې دي نو پوي بشي په دا مونږ چې وایو پوزې ته आवाज بوز اول رستو تفار اغلی زه دلته وضاحت د اخفا او د اظهار نشم کوله ځکه د اخفا او د اظهار خپل بحثونه را روان دي زه صرف دې ځکه تاسو په دې پویوم چې صفت عارضه بالحرف ستوي کله کله یو صفت راشي د وجه د حرف نه لکه زه تاسو هم پوزي تاواز بوزه په انفسکم کې اولی بوزه ذکر استفار اغلی نو دا پوزي ته आवाज بوتلل د دفاع حرف د وجرانلو نو چې رالو نو دې ته صفت عارض بالحرف وي تدافع نه نو ته به د دفاع نه علاوه څنګه وي ان ان ان دې ته ویل کېږي عارض بالحرف الله دې وکړي چې تاسو په پوه شئ اګه پوه نه شو دا به دا بلا بیا بل مسله کله کله یو شی باندې پویدل اله کیږي چې سړی ویخي نو کله یو شی دومره واضح شي په شرح سره او په وضاحت سره چې دا غي اخوا نور وضاحت نه کوي که نور وضاحت کوي نو د ډېر وضاحت د وجې نه کله غشي هیرم شي سړی نه بوتل باندې چې سر کلکې کنه او خک سم زور دی ولور کنه مس شي بس بیا نور نه تاویږي بیا کلکیږي نه یعنی بس نور بس هم داسې تاویږي بیا په کوپړای کې چې आवाज یې کنه او پوکی وی وی غټیږي غټیږي چې ډش شي کنه بس ختم یو هدي د هر یو شي خپل کنه نو کله کله موږ د یو شي شرح کو نو داغي مطابق شرح کو دا نه چې بس یو شی معلومي او موږ پورې نختی یو میم بعد ته وګوره دا نون می په میم بدل کو اوس دا سينو وام چې من من من بعد څنګه وام مم مم مم بعد دا اول می میم وي نون می نو میم می وي مم ځکه چې رستو ته با راغلی نو دا صفت رالو چې دې ته اقلاب وای بدل شو نون په میم اولی د با د وجه نو دې ته عارض بالحرف وای بل د عارض بالصفه هغه صف صفت عارضه ده چې د بل صفت د وجه راغلی الرحمن الرحمن اوس دې ځای کې دی الرحمن ته وګوره را ډکه ده الرحمن دا ولې ډکه ده د دې ډکوالی وجه دا ده چې د دې مشابهت راغله د حروف مستعلیه سره تاسو ویلیو چې حروف مستعلیه درې حروف و حروف دي خص ضغط انقض او دا غي سره مشابه سو حروف دي درې کم کم الف را او لام نو د دې مشابهت دا غي سره رالو نو ځکه دا ډک دي ځکه دا ډک شو نو دا د بل صفت د وجه ډک شوی دی من الله دا لام ولې ډک دی مخکې ته فتحه ده نو لام ډک شو ذکر دی مشابهت د غټو حروف سره راغلی عارض بالصفه کله به د دریم عارض بل وقف کله به د وقف د وجه یو صفت راشي معنی ته په یو کلمه ودرېږي وقف چې سي اوکو نغه صفت به که وقف دونو کو صفت نشته لکه ابدا وقف نشته نو صفت ابدا ګوره دا تنوین باندې دی وقف کو دو زبر باندې یعنی فتحتین باندې نو دا په وقف کې الف بدل شو دا اول بدل شو په وقف کې په الف دیتا دا الف باندې مونږ ولې بدل ځکه وقف ته وکړو د وقف د وجې دا کیسه وشوه دا مد اولی رالو د وقف د وجه رالو نو دا عارض بالوقف شو دغه کې یو خبره پاتې ده دا خالی ځای چې کم ده کنه د عارض بل وقف تر دلته به اولی کوي هغه دویم نمبر نه دی به اعتبار الادا ابرا کوس کوي دلته به اولی کوي لکه څنګه چې ګوره دا به اعتبار الوقوع لیکل شوی نمبر یک به اعتبار لکو لیکل شوی کنه دغه شان دلته ولیکای به اعتبار الادا یعنی د عارض بالوقف نه لاندې چې دا کم خالی زیر دلته ولیکای اول به ولیکای دو ای بس هغه شان ولیکای ګوره تاسو وګورئ نمبر 3 اقسامها اقصا محالان دي سدي به اعتبار لکو به اعتبار الادا نو به اعتبار لکو خو ختم شو اوس دا به اعتبار الادا غون مون راواله یو دي ځکه ولي کې دي لمخامخ دا پاتې شوی نو چې ومو لیکلو نو سبا به وایو وصلی الله تعالی علی خیر خلق